سریتون اغه وینځه ته ویل شي چې مولا دې اغه سره جما کو کنه شه جما ور سره کو نکاح نه ور سره کړه پر دې وینځه نه وی چې نکاح ور سره کو خپل وینځه یې خپل وینځه سره خو بهر به نکاح نه جما کړای شي کنه اغه وینځه ته ویل شي چې اغه سره مولا جما کو و دغه ته سریا یا دیو جنا ویل شي چې سریا د سیر نه سیر پټولی ته ویل شي د سره چې جما کو دس په غلا په بدلا جمع کو ور سره ځکه یې دل فاغه اصله شو د نه ډارې دي چې ته معنی دولا هغه کې کنه کور کې کنه خیر ډارې شي بیا دی وجنه چې کیم نه دس په غلا په بدلا باندې چې کیم نه کنه کور کو ځکه یې دغه تا سریا ویل شي او زناوی چې دا د سرور نه مشتق د سرور خوشی ته ویل شي خوشحالی ته نردا چې کیم دا کنه یو د خوشحالي کې سادو دی وینځ دې پر کنه چې مولا دې سره چې کیم دا کنه جما کو کنه زکا سریا وی ته ویل شي امام بخاری صاحب لکه بدغه ترجمه الباب سره دا کیسه به دراب باندې اشاره کو چې دا راو دی کنه چې یو سړی چې کیم دا کنه وینځ دې جما دې پر مقرره کو جما ور سره کو کنه شام ویری کنا بهر به نکاح نه خپل ویری چې جما ور سره کو د سبا د خبرانه دوکانه دراو دي کنه شا اې دې جواب سره دی ومن اعتق جاریه ثم تزوجها یو سړی د خپل ویری ازود کړلا ومن اعتق جاریه دین اورس کې بیا د خپل ویری چې د ازود کړلا نکاح یې ور سره وکړ په نکاح یې کړلا کنه شا دراو دي کدا نه دی راو کنه په دې سه لکه زنا صحابه کرام په دې سه چې کوم ده کنه اختلاف ده عبد الله ابن مسعود صاحب عبد الله ابن عمر صاحب غالبا حضرت انس صاحب رضی الله تعالی عنهما دې را داوا چې کوم ده کنه شاه چې دا مکرو دي کنه چې وینځه دی یا زړه کې بیا ته نکاح ور سره کې کنه دا مکرو دي امام بخاری سے دا ترجمه الباب کې وضع کړلو په دې شی چې د کیم احادیث وروړي دي په دې سره دا څه به تکړیو چې نه دا راو خو خدای بلکې دا د فضیلت چار دو کنه شه چې وینځه دی وی ازدا کې بیا په نکاح کې کنه دا څه به چار دو کنه شه راو خو خدای دی وې دې صحابه کرامه چې دا دار آیا کای مکړی ده چې دا غ مکرو دي کې دای شي دا حدیث دیتا نوی رسیدله په دې وخت چې کله دې دار آیا کای مولا دا حدیث کدای شي نه یو تر رسیدله کنه دی او جناب دی دا کیسه کړی ده امام بخاری صاحب دا کیسه ثابت وی چې دا راو خو خدا دی بلکې دا غا د اجر او د فضیلت چارو وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن ساحل صالح الامداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم ابو بردا صاحب دا حدیث سر نکل کوي د پلور خپلنا پلوري ابو موسی اشعری صاحب دا کنه قال ابو موسی اشعری صاحب ویلي دي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک فرمایلی دي ايما رجل كانت عنده وليده كيم يسري چويه د څنګه یو وینځه فعلمها بلای تعلیم ورکو ده غوینځه تا کنه دین ور وشي کنه تعلیم ورکو فاحسن تعلیمها بکشلی طریقه سره او خدای تعلیم دې غوین زړه رات په کوي به عزت کوي شکنی نه سختی نه په باندې کو کنه ډېر په جار پران په شفقت سره چې کیندا کنه تعلیم ور کوي وادب هوادا بر وشی دې غوین دې آداب نه د نستی وی روړي دې خدمات دې مجلس دا نشیز بر خاص او د خدمتی نه سړي کنه دا زنه مراد دي فاحسن تعذيبها بکشلی طریقه سره او کو تعذيب دې غوین دې و بیا دای ژوندای وی چې زار اول د یو تا کنه رسول مبارک وی و امن بی و ایمان یې په مو باندې راوړلو کنه په خپل پیغمبر باندې ایمان یې راوړو بیا په مو باندې ایمان راوړو فله اجران دې کې ته ویره پر دوا اجرینه و ایوم مملوکن و کیم یو مملوک کیم یو مملوک کوین زوی کا غلام می کنه ادا حق موالیه چه ادا کلای حق ده مولا گونه اخپل یا اده خدمت ولا جکیم حق ده بمنده صالح ابن صالح الحمدانی کنا دا شاګر دا کنا ته یې چې کای دې ته وی خدای دې ته نه وی بلکې دا بل یو خراسانی سړی دا کنا څه د خراسان نه روغلاو کنا او امام شعبی صاحب ته دا خبر او کله چې غلامیش په خراسان شو خو کنا علمون هغه داسې چې کیم دا کنا چې وینځه چې ازو ده کې دې اورس چې نکاح دې سره کړل مکرو دی کنا امیز په خراسان چه خو عالمون دا سوی چه مثلا وینزا چه ازودا که دن اورس چه دی سر نکاح کل چه دی دا مکرو دی کنا بیا دی اغی بجوابش امام شعبی سیبا ایده خراسانی سوی تا دا حدیث ذکر کرلو کنا شا چه سر سرنگ مکرو دی رسول مرکی چه دی پر ازواج رینا دی کنا ایده سری دی پر بیا سرنگ مکرو دی کلا دا حدیث یه دی خراسانی سوی تا ذکر کرلو بیا امام شعبی سیبا تاویل قال الشعبی و تاویل امام شعبی سے و دی خراسانی سریتا چه خوزها ونسا دینه دی غیر روایت لرا بغیر شیئن بغیر بسه وزن گرای سه وزمان دلا پو خستو لکنا پلا یا من امرا که متی خبر دیتا وکرا کنا دی رسول مبرک حدیث میں پلا یا دیتا بیان کرو کنا و بیره کنا و خالق چیوائی و مسئلہ مالی مویدہ دا خو دیرا غاٹا کسا دو پدینا دیرا دیرا وڑا وڑا مسئلہ کلا کلا خالق چه مالی مویدہ میاشت میاشت مزل پشه کو سفر پشه کو جه کم ده پا جیمه جیمه پا میاشت میاشت پا وریده وریده مزل پشه کو کنا ده ممیری مسئله ده پرا و تو ده مدین پلایا ده رو سره ده ده پرا چره غزده کو کنا خودها بغیر شیئن قد کان الرجل یرحلو پا تحقیق سره اوه سرائی یه ویچه کم ده کنا سفر ده کلو فیما دونه پیغه مسئلہ سے چه کام وائے دیغه مسئلہ نا چه رسول اللہ مکیمہ اکلا پا دینا پا کام خبر سے مزال اکلو حل المدینہ تے پا دراب دے مدینہ مراورے سکر دے شام نکل سکر دے وز دے نکل سکر دے بر دے نکل کنا شاہ مدینہ مراورے تا رسول اللہ براک پر اکلو سفر وے اکلے پا دینا کام خبر دے پرا و تو تا مدام را خانا خبر حسر بلایا وقال ابو بکر دا بل سند دیتا بیانا یا ابو بکر ابن عیاش دا ویلی دی دا حدیث یې نقل کړه دا د ابي حسین نه او ابي حسین یې نقل کړي د ابي بردارا ار نقل کړي د پلور خپل نه چې ابو موسی شریف صاحب دا نقل کړي د رسول مبارک نه ای پر واس سے دا تکی دا سی چه آتقها ثم اصدقها کنا لپوزی چه خرید آستی کنا خز چه ثم آتقها و تزوجها پا دیوه که دا سرول چه آتقها ثم اصدقها ازولا کلا ایلی بینده لگا دیرا ورس که مهر یا ورکلو دیگه وینده تا کنسا پا نکاح که مهر یا ورکلو لکه اوس حدیث شریف نه دا نرملی بیری چه مهر یا ورکلا دا کنه دا ورکلا خلی دا دی چه ازو دا کرلا و بیا پا نکاح کرلا کنا سوچ میں دا کنا تو بیا چه کلا غاز و دولا ہے مهر ویتا و گرده ولو کنا خو آوی رواد دا ثبیتا کرلا دا ظاهر کرلا چه نا دا ازو دولا مهر ندا ورکلا گرده ولا مهر یا نیرا ورکلا دا کنا وشا مهر یا چه کم دا کنا ورکلا دا آتقها ثم اصدقها کنا ازو دا کرلا چه کم دا کنا دی لرا و بیا دینا ورس چه مهر یا ورکلو دیتا پنکاش وبه قال حدثنا سعيد بن الطليل قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب بن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دا يو سند شو كان حديث دا ورث کے متن یہ روان دا خدا يو سند شو دویام سند وبه قال حدثنا سليمان مخاطب یو مرا دره و خلصی تو بلا مرا دره و خلصی دو واتو چه کما مرا دره و خلصی دا واقعی یا درویق نوی و مخاطب چه کما مرا دره و خلصی یه پر ازاد سر درویق جوڑی جی کانشا لگا مثلا پیغش یواد آدو چه ابراهیم علیه السلام کوم سو کنا چه کلا مثلا دی چه کم دا دی ملی کو رز بنده ملی تا وصل کانشا ملی تا وصل چه کم دا کنا بطون تا عبادات چه کرلو ملی و خوشه کرلو کنا بیا ابراهیم علیه السلام دا سات وکړو چې دار سره لوړ شه که نه شه بیا ابراهیم علیه السلام ته وایي چې انی سقیم انی سقیم که نه زه سقیم یې که نه شه ازدانه دا مخاطبین سی دا کوم یه اغه دا مراد دره و خستلو چه دا خلقه چه بیمور وی کنا تلائی نشی کنا سرا غاوی کنا بیمور جان دا کنا شا او دا دا مطلب چه کم نزنه و خستلو چه مدبیات خروب دا اتوز ده دیغه اعمال شرکیه ده وجنه چه دا توس کفریه و شرکی عملی نه کیا ایده ده وجه نامو مزاج و مو طبیعت که دا داغا چه کم ده کنه خروب ده کنه شا و ایده ولا کسا خو ٹیک و کنه و ٹیک ایده ده وجه نامو یکنن ده ده طبیعت خروب و کنه شا و کم چه کم مراد ده و خسته و چه دا خلقه چه ظاهری بی مور بی کنه آغا مراد پل حس سره چه کم ده کنه بیدا و کی خبره نوا ذکر ایغا مراد پل حس سره و پرشتیا بی مور نو کنه شا سوچ بنا کنه لیکن در ویل چه ده ویل چه دا کوم چې کیمه معنا ته فهم کړی دا مخاطبین اغه بل حق سره دروي په دروي دی واقعي شي نه دا د چې کیمه معنا ته مراد کړی دا اغه بل حق سره دا واقعي خبره ده دروي نه دی کنه سا دا توریال ته ویل یو دویم هغه خبره چې هغه کوم یې کله لوړو بیا دې نه ورسته ته بری ته وخصلو ورا اولاد ته نه تا کنه سا بتونه ته دا فشینا مشینا د میټای ودا چې کیم دا کنه غاوه ته یې شي کنه بیا ته وی چې کیم نه کنه چې مالکم لا تاکلون کنه دا ویره خوري دا خپل خپل مټای دي دا پرته دي کنه کته هم په خبر کې کنه شام بیا خوري ویل نه کنه شام او چې کیم نه خیر بار خلې خو جواب نشو ورکوي کنه شام بیا دې راورسته چې کیم نه کنه تبر ور سره کنه شاو ته وای خستو کنه شام ابتونی چې کیم نه کنه مت بلا یو غټ بس چې کیم نه په حسابونه تبر ورکشه شو کنه شام سوچ مې راغله دا جه که ازن دانا دی بل فعلهو کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانو ینتقون کنا ازا بی چه ظاهر چه کم ده دی خو دا مرد دنه وخستلو چه دا خدا سر تاوی چه بل فعلهو کبیرهم هذا بلکه کری دی کری دو دا چار اده غوٹ بود ده دی دیگه کنا این داینه جه اتبار چه کنا پیشابنده ویشه دا کنا اده ده چه کم ده کنا دا چار کری دو کنا شم خو پښتنو نه وګي کچره دې زغیرین کې خپل له تاوی چې یو شامت کړی کنه شا چا کان کا پر کړی کنه شا ډیر پښتنو وګي کنه شا دی ورګه مثلا دا نه دا مراد نه و خو سره چې دا خدا سره ته چې د غټ بت نه پښتنو وکا کنه شا ها او د غټ بت مت کړی دی کنه بل فعله کبیرهم بلکې کړی دا چا د غټ بت دی کنه شا نو ویری دا نه دا مراد نه و خو سره چې دا خو د غټ بت تر تا وشای چې دې مت کړی دی کنه شا و دا دی واقعی سره مطابق خبره وا یا ایوه غول بود خنوی مت کری کانا ساده ابراهیم علیه السلام مت کری وی دانی دی چکی مراد دنه و خصه و دیگه مراد پر خاص سره دا واقعی خبره نوا دی واقعی سره مطابق نوا و بیره کانا خو په حقیقت چې ابراهیم علیه السلام دا مراد نو چې دا وی دا وی دا غوټ بود کری دی کانا بلکه دی تبکیت یې مراد و چې ریغه غلی کو په جواب کو کانا شا نو بیره دا په طریقه د مبالغه سره ځون ته ورته به پرې کنه شا مطلب دا چې سات امر په دې خبره به بیا ته پښتراګه چې دا چا کړی دی دا لیکلا دا خو ته کړی دی کنه شا ویری کنه دا یې دا په حقیقت کې په طریقه د مبالغه سره ځون ته ورته به چې دا خو په دې خبره چې موږ دې دې پښتراګه او په دې په نه خول کې کنه شا سوچ ولا کنا چه خود تو بے کری دی کنا سا دارا خول بے رکھے تو خلول کلام نیولا ندی زدہ کنا سا دا خو ابراهيم عليه السلام لکه مثلا دی چې کیم نه کرا خاموش کوي چې خو نه پټ وکړي دي کرا شا مطلب یې دا دی چې دا کړای نه شي نه دا کړای شي نه دا کړای شي نه دا کړای شي او دا دې خو زه یو دا ورته هیڅ خبره دی دا تاسو په سره کې چې دا چا کړی دي کرا شا ها اې دې باندې خبره ته دې په سره کې کرا شا خو بیا خو دې کړی دی کنه پښتنه ته نو کې کا دې کړی او کا دې نه کړی بل څه خدا دې ستاره دا مله چې مو کړی دی کنه صاحب دا یې څو ته ورته به تول په طریقه له مبارای سره او په دې پر استهزاء او نقل کنه دا چې کیم نه کنه مراد دی دا یې په دې راځه سره دا دروغ نه دی کنه صاحب خو ظاهر چې کیم نه کنه دا دروغ لید شي چې کیم نه کنه توریا دا دا کنه مخاطبین په نسبت سره دا دی وکړه خلاف خبره ده او درېما یو بل خبره ابراهیم علیه السلام سره چې کیم نه کنه سارا بی بی راونه وکنه نو بیس ابراهیم علیه السلام سو چې کله مدین شهر نه تلو کنه شام اې سره سارا بی بی چې کیم نه کنه دا سره راونه و دا یا تلو یا بل یا شیو سلیم بچاو کنه شام بیا چا سره وي چې سزا راونه و خپل من کو حاسدا ور سره راونه و آوي بیا ونانی ولا وې سره وي چې کیم نه کنه دبا د ملک نه کنه دی بچا او چې صدا وې نه وکړه تا بیا وې چې کیم دا کنه نه سوې دا ویل کنه چې خیر وې وای او سوی بیا وې نه سوې دا ویل کنه خو صدا وې چې وا اوې نه ولا بیا دې نه ورسې چې کیم دا کنه چې بلا بچا باندې کلا دې ودل یا رغلې دې خدا بچا ته خبر وکړلو ولاوی دې هو یو سړی رغلا دا داسې حسینه او خشرې چې کیم دا کنه صدا د ور سره کنه شام بیا په مخ چې کیم دا کنه بچا او غشت دای کنه شام یوه وشته دا یو راغله ته چې دا شزه دې سدو کنه شه د په مخه ته چې دا مې خیر دو کنه شه خیر مې ده شه خیر ته بیا سنو بیا چې کیم نه کنه هغه چې دایر وفات شو بیا هغه سره بی بی تاول چې قصه بچاته مو دا کیسه وکړه چې دا مو خیر دې دا سینه چې در وختان مې کې کنه میشتو سا دینی او جکیم دا اخوت تا دی میشتو سلمان سینم المؤمنون اخوتن کنا آغا دیلی او خوت چه کم ده کنه آغا مو مراد ده کنه شا چه در وقزان منه که کنه تا لغا کسا ویتا که لیجه دو ویر اغلا دیا لغا کسا ویتا وکلا بار خال چه کم ده کنه ظلم آغا خدای پا که لوز دنه راکرلو کنه لوز چه نویر وچه ولو کنه شا او بیا چه کم ده کنه دیتا ده خدمت تی پر ایو وینزا ویر کرلا اوینزا حاجرانا مده کنه شا ده حاجرا بی بی سو ده اسماعیل علیہ السلام میر کنه ده عرب میر کنه ازدانی داغه دی شی چه دا دوی تاویل که داوی خیر دو کنا ازدانی که مثلا دی بچا چه کما مناظر مرد کریه دوی دی مخطب ابن لحظ سر دا وکی خبران دا وکی خبران یا خورا سبی خیر دو مرد کلا کنا شا خو چه دکی مراد وزنه کنا آخو اسلامی و خوت که زنه مراد و دینی و خوت که زنه مراد و ابن ازداد سر دای رشتینا و کنا و رشتینا کنا دا توریا مقصود و ده توریتا در ویغویل شوید توریا دا رو دو دا مباح کو کنه توریا چې کیم دا کنه دا ناجیز نه دو او چې کیم دا کنه ابوبکر صدیق صاحب سره به یو اخشه رسول مبارک روانو کنه بیا دې رسول مبارک ګر خوشتو بیا په ځندونه خلک ته چې دا سړی څه کړ سره بیا دا ته چې رجل یهدین السبیل دا یو سړی د متلیار روشي کنه شه دې دا دالیار مې سره وخت چې دا هره کې جلیار یې نه ویلې بل یاري یې ښه وی کنه شه او ده ده خدای اولا لیار بنا وخستلا کنا چه آغا جناب تا مسیح خوی جه کم ده کنا آل یار جه کم ده کنا متوشایی توریا جه کم ده کنا وکرلا سوچ بنا کنا دا توریا جه کم ده کنا دارا ودو خدا دروی ده اطلاق کده پا منده شوا ده یا دا گنا اطلاق کده پا منده شوا ده دا چونکه ای پیغمبر مرتبه خو دیره وچا ده وی کنا شا نو بیده بیا دیگه ده وجنا کنا پیغمبر کداس قسم روچر او کویا کنه چې پیش غلط مطلب دی کنه او وی روچر کنه صاحب مخاطب دی کنه غلط مطلب دی کیم نه وخلی دا دې دی په حق شه دا نه د ټیک کنه د پیغمبر په حق شه حسنات الابرار سیئات المقربین عام نیک خلق چنه کی کو اد عام خلق نه کی وند المقربین من ګوند خدای پاک چې کوله کی ا دې لا ګراس درول شي کنه سوچ مې راکنه بیا دی وجه نه کله په زم سره تعبیر شي کله په درویغه سره تعبیر شي کنه شه کنه په حقیقت سره درویغ نه دی دا کنه خلاف اولا چار ده اچھا جی لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات درویغ نه دی ویل ابراهیم علیه السلام منګر درې درویغ ادرې درویغ دا مخشه تر شوی دی یو په ورده حدیث ته مخشه چې کیمنه کنه تر شو دا یره کتاب تفسیر څخه کنه دا تروبه شي دوستا او ایو دا غلی ذکر کوي بینما ابراهیم مر بالجبار نه په دې لمن شو یو ورځ دی ورځ نه ابراهیم چې کیم نه کنه تیر شو په یو ظالم بچا باندې و ما هو سارا و اذا سارا سارا بی بیا وکنه و ذکر الحدیث بیا ذکر کړه دا حدیث کنه تر اخره پرې هغه حدیث دا دا کنه چې بیا چې کیم نه کنه وته وی چې دا د سدو وی چې دا می خیر دو کنه شام و اخدم لی و خدمت دی پر رکنا متا اجرا بی بی کنا بیره کنا بیا دارا دیه باک اللہ چاہتا ابراهيم عليه السلام تا بیا ابراهيم عليه السلام چې کیم نه کنه دین اورسیا بار حال چې کیم نه کنه سوکل دا چې کیم نه کنه بیا دا استعمال کړل کنه شا دینه دې نه ترجمه الباب ته باب اتخاذ سراری نه کنه نیول زوم تا ده غویز ده ده جمال پرادائن ابراهیم علیہ السلام یا ویز ده چه کم ده کنه زوم تا کنه گردولی و کنه شم قال ابو حریرتا ایده حدیث چه کم روی ده ابو حراس صاحب ده ویلی دی عربه تبیعی فتل که امکما ده ده حجرا جدو ده تو سه میر دو کنه شو دس خو ډیر په ځانې باندې غوټ کې ډیر غیرای کړه په ځانې باندې ډیر فخر کې چې مش فاربي اته ته نه مېر په دغه مېر مې وینځه وکړه شا فتل کا امکم نه نه دای ته مېر دو کنه شا یا بنی ما السما یا بنی ما السما او زمنه دغه یې به د اسمان ازرا سره هینی چې د یې به د اسمان د زمزمه ولې به مراد یو زمزمه ولې به کنه صدا ونه مراد دا لکه مثلا چې کیم ده کنه اسماعیل علیہ السلام په غزریا سره خدای په کری استلی دي کنه خو به هر بیا دی وی چې نه دا چې کیم ده کنه زمزم یې بیتا اسمون یې بنشي ویلې دیتا د مزکه یې بویلې شي کنه شام دا د زمزم ولې بنه دي نه مراد اصل دې د عرب دا طریقه وا چې د عرب په سر زمين څه خو چې کیم ده بنه مې مرا ویلې کنه شا یې به هډر کا هغه وډر چې کیم ده تکلیف د عرب په مزکه شو کنه بیا دا بیا خور یې بسری دا کنه یادو دی اگه صفحی دی نه سب دی دی نه کنه شا چه دی عرب نه سب چه کم دا دا دی علیس نا دی گان نا دی تحمتی نا دی آر دی نا خود پی جاو دا دی اسماعیل علیہ السلام سر تعلق لری کنه شا نو بیر لکه دی اسمور یې بسری دی آ صفحا سترا دی دی آر قسم علیس نا پوکی دی کنه دارنگه دی نا سب چه کم دا کنه دا دی تحمتی نا و دی هر قسم علیس نا و دی گنگی نا دا پوک پی جاو دا کنه دی نا سبا یا بنی عبد السما او دمنه دی اغه یبه دی اسمان سمنا او دمنه دی اغه پک پی جو نصب کنا دی پک پی جو نصب بولا کنا دائره تو سے چه کیم دا کنا میر میں پہ اعتبار دے اصل سر وین دا وکنا شم کوئی دینا بار خل دا ترجمت الباب کے دا دا بنا ثبت شو اتخاذ السراری کنا وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا تمشو رسول مبارک پلمان ده خیبر و ده مدینه منوره شه دری ویده کنه دریش پی چه کم ده رسول مبارک تمشو یبن علیه بصفیه بنت حیینا ده صفیه بنت حیی سوا کنه شده ویزه و دا په غنیمت شې نیولې و کنه شا بیا یو صحابي او ابو داود شریف شریف دوست جی کیم نه کنه روشي دا روایت نه دویم جلس یو صحابي او دهیت الکلبی رضی الله تعالی عنہ نه دو کنه ا رسولم برک ترولو چې مو ته خو یو وین درو کړی و کنه شا وین درو چې مو ته رو کړی و یا رسولم برک ته چې باندې چې کیم نه کنه ا بیت المال وین دې چې کیم نه کنه مال غنیمت ته پیښې و دې ته وخلا کنه شا یعنی دا ویزا ته تما ورکوا ویشو کنه دا ویزا ته تما ورکوا او دا سکا چې دا خامخ د سردار لیر دو دا چې کیم دا کنه تو سره جوړی شي کنه او بل دتا چې ورکه د سره د نه صاحب کرام کې دای شي صغاور سره روشي کنه بیا راوی چې بیا میز یا وړي کنه شا او بیا دای دتا نه ورکه دا نه فلان جاوي جوړ شي سره کنه دیو جنا چې کیم دا کنه تیز زون ته چې کیم دا کنه بیا دا کیسه رسول مبارک غار فتنه را ده بچ کوله ده پر دا کیسه فاشا کړه بیا رویا بالو رویا بالو چې کیم نه کنه وې دا چې دا وینځه نو خله نه را وینځه چې کیم نه کنه ابو دا وسه شي چې خدا چې سم را وینځه ورکړي دا چې نه را وخلا کنه شام بیا نه را وینځه وخصله دا وینځه رسول مبارک چې کیم نه کنه زونتا ویني ولا کنه شام او بیا چې ویني ولا رسول مبارک بیا زولا کړه کنه شام اسوره کړل بیا دین اورسته نکاح یې ورته وکړ رسول مبارک به چې نکاح یې ورته وکړ دین اورسته بنا هکو کنه په شذا باندې بنا دا معنی چې مړو و شذا سره د خیر چې پیوا کې راشه ګاډ وخت سره تیر کو چې کیم ده کنه کلا مثلا د دخول نسبت مړ ده چې مړو ور داخل شو په شذا باندې کلا دخول نسبت شذا ده چې شذا ور داخل شو چې کیم ده کنه په مړو باندې کنه و یو ور داخل دی بلا چې کیم ده کنه ور داخل دا اده ته بنا ولا شي کنه بناوه ته ویل شي دا دی وجه نه بناوه ته ویل شي چې دا مړو د شوی چې شپه تر ولا کنه تا خام خاصه کې دې مې دې ته خمامه ما یا ته کې ټامه ته دا وی چې کیندا کنه په باندې جوړول کنه کا جوړي خو ډیر نه کا جوړي نه تعالی کول وي په خبر شه بیا دی وجه نه دې ته بناوه ویل شي بیا رسول مبارک په دې غوډه یې ولی ما کړی و کنه شا ولی ما انا سهبی چې مو خلک د ولی مې تر بللا او په ولی ما سره مړی مړی یا غیسه به سره نه او په ولې ما چې کیم نه کنه څه یې سګړی کیوی او څه پرتوی کنه او څه چې کیم نه کنه دا بل څه شي دی خجیره کنه دا چې کیم نه کنه ولې ما وکنه د رسول مبارک په صفیه بیبي باندې اچھا جی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کلا و رسول مبارک پلوان دے خیبر و دے مدینہ منور شدریش پہ یبن علیہ بصفیت بنت حیینا چه دخول کرو شو پده بنده پا صفیه بنت حیی سره کنه آغا ور داخل اولا شو دریش پیده تا کنه دا ور داخل دو آغا ور داخل فدعوت المسلمین انس سیوی چه مور بللی دی مسلمون الى ولیمته ولیمه دی رسول مبرک دا فما کان فی انوی بده ولیمه شه من خبز مریه ولا لحم من غشه غشه مشه نوی بشه سرانگی بیت دخیوی ویچه کمانه امرا یا امرا امر وکړه رسول مبارک یا امر وکړه شو بل انتای په وړه وړه ده چپړې باندې کنه له سرخانی نه سړي کنه شا انتا جما ده نه ترې نه پای سرمنه ول د سرخان ته ویل طالبون چپړای ته وی کنه دا له سرمنه ول د سرخانی نه سړي کنه شا دا می وی جو وړه ول فول قیا فیها به وجه ول ذل بدیغه د سرخانی باندې مهنت تمره خجیر گیا ولا قطع و پنیر و سمن و غری وکانا ولیمه ده و بین دارا ولیمه ده رسول مبرک کنا ده ده رسول مبرک ولیمه و فقال المسلمون بیا مسلمون اول چه احدا امهات المؤمنین او مما ملکت یمینو هو نا چه رسول مبرک ده سر نکاح کرده من کو حیدو دا یواد امهات المؤمنین ندو او که مما ملکت صحابه کرام دا ویل چې یاره دا ویل چې ام المؤمنین من یاتو دا کړی وی دې نه ورسې وی نه کاهور سره کړی من آتک جاریه ثم تزوج هذین دا نه ثابت دی بیا او کنا دا ویل دا کړی وی دا غاص وینځه وینځه زوم ته دا غاص دی ولې وی کنه صاحب اې دې نه اتحاد او سراری به ثابت دی کنه دا صحابه کرام چې دا تردد په شکر دا دی وجه نه په شکر چې حضرت سره چارت نه دی دا راو دی کنه صاحب احدا دا دی حمزه علیہ استفام سره مقدر ده احدا امهات المؤمنین آیا کدا یوا کسب غ امهات المؤمنین شلو معنی من کو حادو او مما ملکت یمینه کده مما ملکت یمینه هلا لو کنا معنی وینځلو اچھا جی فقالو بیا دی ویل سره کنا چین حجبها کچره پټکړه رسول مبارک دی لره معنی پرده په دې باندې وکړه زه یې جوړ کړو اې دې دې پر ورس کې په ځون پسې په یز باندې کنه دیتا په ځون پسې ورس کې زه یې جوړ کړو کنه را دفاع وګرځا ولا بیا ومد الحجاب بین ها و بین الناس ور ویل لا ولا پردا په مان دې دیو په مان دې خلق کې کنه پردا په باندې ورس کې ولا دا مله چې خلق نه پټک ولا خلق ته پتا ولا کې چې دا خو من کو حادو ده رسول و مراکز ده کریه دو وینزا ندو کنه وینزا اخو مغبر بندوائی چی کنه جه کلا فتنه خطرانوی کنه مہر ونیرا چه کم دا کنا ورکوی دا زد ولا تدا دا مہر گردول چه دی دا ندی ور پر صحیح کنا شا اچھا جی وابی قال حدثنا قطعیبت ابن سعید قال حدثنا حماد عن ثابت و شعیب ابن الحبحاب عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتق صفیہ رسول اللہ برکت ذکر صفیہ بی بی ایسته جی کلا قیمت پلا زیم شو آغا معلوم قیمت جی کلا پلا زیم شو جی پلا زیم شو دین اولت جی دو پنے کاہ کا جی کم قیمت تی پدے بندے لازم شو دا ادھے ازو دا ولے اما خر وگر دا وکانا شا داج بکرائی تی کانا شا دیتا ہے اعتاق علا شرط تزویج و تویل تی کانا چا ازو دا ہے کہ خویدے جی کم قیمت یا قیمت پدے بندے لازم کے بیا قیمت چې کله په لازم شي ازوده شي دین اورسه په نکاح یې کې مہر حکمت ور پر وګرځي چې کیم قیمت ته بده بده لازم کړه وی کنه د ازوده ولې دی وجنا دا بیا راوړي کنه شم او زره خلک وی چې دا د انس صاحب خپل رایا ده دا انس صاحب دا ویلي دي چې وجعل عتقها صداقها کنه انس صاحب چې کیم دا کنه دا ویلي دي او دا کسا نه دو صحیح ځکه چې دا صفیه بی بی بخبلا دا کسا کړی دو کنه چې رسول مبارک چې کیم دا کنه مو عتق دا له مہر ګرځولا و کنه شام اې دی وجه نه دا د انس ته کسا نه دو دا واقعیا دا غاص و کنه شام خو بیا وی ادا دی چې دا چې کیم دا کنه د رسول مبارک خصوصیات دي او یا وی دا چې دا اعتاق علی شرط تزویج و کنه شام باب تزویج المعصره باب تزویج المعسر دا مخش سبق شده یو پنی دو سر وڑا ویش پرین بل پرین کنا یو پنی خلی دا دا مقصد دا یعنی دا غاج کم نه کنا دا نو ولا مخ کنا و دیش دا سلورم علی کشی باب تزویج المعسر اشتا کنا ها باب تزویج المعسر کنا سلورم علی کشی کنا اشتا خفظا کنش پتو بول شو آغا باب تزویج الموفر دا سوچ کا دا ویس که دا کیم دا کسا داو سباب تزویج الموفر دا کنه دا خو بده شه فرق تا کنه شان آغا تزویج الموفر دا مانا چه تو خیر وی یا لیر وی یا بل مثلا شده وی تی ولیه بیا تو تا خریاب دا سوی چه دیتا ما کسا چه دا تنگ دست دا کنه تنگ دستی سریتا ور پنکاح کوا خیر لیر کنه شان ما دې ته کسا چې دا فقور دا غریب دا بلکې نه را علم ته کسا حفظ ته کسا قرات ته کسا چې کیم نه را صفات ته کسا او ځان د سیدا چې کیم نه کنه ما کسا ور باندې کا کوای کنه شت دالکا اې دې سوي ولیدا او دې سوي ته چې کیم نه کنه دا حکم نه کنه شت و آره دې چې کله کله یو نیم خور درې سړای کنه بلکې خو خیر نه په نکاح کوي خدای دې غنی کو چې کیم دا کنه دا غنا او دا فقر دا خو دې خدای طرف نه دی کنه شام سوچ مې دا کنه باب تزویج المعصر اچھا جی ور پر نکاح کول معصر تا کنه چې معصر ته چې کیم دا کنه نربار حل دایلا نکاح کو او تو ساجی کیم ور پر نکاح کول کې لقولی تعالی ان یکون فقراء کچری وی دی فقراء بیا تو ساما خبا کری دی دانا خبا کری کنا یغنیهم اللہ من فضلہی غنیون او ګرځوي دې لره خدای پاک دې غفظل خپل لګره الله پاک په خپل فضل سره په خپل مهرباني سره غنیون او ګرځوي ما ته به خبر کړي چې دا نه خیر دې چې نور پر نکاح کړی نه دا ځای په کړي چې زه غریب چې ویل مې نکاح کړو کنه شا نو به دا نه صحابي کو غلام را غریب دې جلور نه مهر دې پر کوله مخانه ویني یو لانګي واسو لانګ ورا کنه شا فلما رات المرأة سواد چې پاته ولګې د لشرې ته دې خبره چې انه لم يقضي فيها شيئا چې رسول برک فیصله نو کړې دې به حق په هیڅ څه سره نه مې په نکاح کوي کنه جلست غریب اکشن استلا فقا بدش فقام رجل من اصحابه چک شو یو بیاوړه د اصحاب د رسول برک فقال ارض یو ګل یا رسول الله علم دکن لکا بیا حاجت صاحبہ کا چیرے تو دیتا ٹولا نوی فزوجنیها خو بیا یې زتا یوریا کنه فزوجنیها مو در په نکاح کدو کنه فقال رسول الله برکو تو فرمیل چې شا ٹھیک تو وهل عندك من شيء تصر تشایش تاجه در په نکاح کې چې ما خو به امر ویر کی کنه قال ذو ته چې لا والله یا رسول الله نا بخوای مې دلور یا رسول الله مو سره به احسان رسول پڑکاو کنه یو دا دا روی یی دا حدیث روی دا صحابی صدا قال سهل سهل وی چه مالا وری داو دا امر غریب کو چه پڑکایا نو ولی خط پزی بنده کنا خلی دا غایو لانگ یو خو بیا حمد ینا چولو وی چه مدار کنه کاخ دا لانگ وی نیم ورک کنا شا نو بیره ولكن هذا ازاری فلها نصفه بیا دې پر دا نیم دا غلان نیم لانګ دې ته ورکه کنه حتی اذا طال مجلسه تو وقت چې ګورځې شو نو ستای دې دا اوشته نو ستا کنه په دې سه اقامه غریب چپ شو کنه خو یلا وې نه لسوي وی کنه فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید دلر رسول مبارک مولیان سکر اړوین ک کنه چې دا خو لوړو کنه لکه چې درې می سکر اړول فامر به رسول مبارک امر کړو په سره په دوه یارو بلل شو فلما جاء سواد چې ګټ شو سوچ وکړای چې اصل کاږي کور شي کنه ام جزا کا مقحم د زید د کنان قلب کا دې سره دا په یو دې باندې تروای چې کنه یې تروای کنه قال دې ته چې نام ای ویل نه تروای قال رسول برکت هغه چې اذهب مړې ورسا فقد ملکتکها په تحقیق سره چشتان وګرځول او موت دولار ها اې دې سره بما معك من القران سبب دې هغه سره چې تاسو سره کیم قران شریف دا اې دې په سبب سره مته دې ملک وګرځول دارکا ده امام شفیع صاحب دا مذہب دا کنا چه بار حال چه کم دا کنا پا دیغه قرآن شریف کنا داغا دیغه تعلیم مرکول سدی کنا شا داغا مهر گردول چه دی دا صحیح دی کنا پا دی حدیث بنده چه کم دا کنا دلیل نسی ومیر مذہب دا چه نا دا پا مهر شه گردول چه دی دا ندی صحیح کنا و دی شو داغا دی چه دا کم رو غلا دا دا یو جو پدا شو دا چه دا دیغه صحبی خصوصیات بی کنا شا ده صحابی خصوصیت وی داغا کانا شا دکاری بیوال واد چه دارو غلی دی که دا تو ده پردو بلچه ده پردا کسانه دو کانا شا دا ده خصوصیت ولوان جو دا شو دا چه یکا ده خصوصیت نشی دا بماشه دا بیسه دو کانا دا تعویز ده پرانو دو چه دا ماما آکان القرآن دا عوض چی ور پرا کانا شا باب الاکفاء فی الدین دا باب دا په بیان دی غسیل ولی شي په دین شي کنه دا کوف وسلو کنه کوف کفاءت کنه دا پسریش معتبر دو کسی یا د جمهور مذهب دادا چه دا سیولولا سره کنه شا دا کفاعت دا پا دین شه پا نصب شه پا خرفت شه او پا حریت شه پا ده سرویرش حیشه چه کم دا کنه سیولولا دا ضروری دا کنه شا لکه مثلا یو مسلمان وی بلوا مسلمان وی دا پا کفاعت پا دین شه شو کنه او یو واصل وی بل واصل وی کنه شا دا کفاعت پا تیشه شو پا حریت شه شو یا بده شی چې کفاعت کې کینده کنه دا نه ده ضروري کنه امام بخاری صاحب دا غار آیا ده لکه کسی رایات کې د ذکر کړه دا دې نه نه داس مالی مې کسه او اول عنوان چې ذکر دا باب الاقفاء بالدین کنه عنوان یې چې کینده کنه ترجمه الباب یا خلید دین متعلق و ذکر دا کنه وهو الذي خلق من الماء بشرا دا الله پاک آغاز چه دا پیدو کرده ده یه بینا بین دام ده یه بینا بین دام پیدو کرده پدیش طول بین دام سر برو بر ده کنا چه سمرا بین دام ده ده یه بینا پیدو کرده پدیش طول بین دام سر برو بر ده فجعله نصبا و سحرا بیا گردولا ایده ده بین دام لارا نصبا چشتان ده نصب و سحرا و چشتان ده سخرگرات کنا دا نصبنا دا مراد ده چه زنا انسانی دا سر گردولا ده چه نکاح یه سر حرم ده نسب دا منا کنا او دا سحر دا مطلب ہے چه زرائن فرونی را کرده ولی دی چه دی نکاح سر حلول لکنا شا نو بیره خدا ده مطلق انسانونه متعلق که ولی دی کنا شا دا فرق کنه دا بسر کرا کنا مطلق بسری ذکر کرا دا کنه دا ذکر کرا مطلق بسری چه زرا ده نسب چستان دا نسب چستان دا منا چه نکاح نکاح سر حروم بی او زرا ده سحر چستان دا سحر دا منا چه نکاح سر حلول بی کنا شا اردلی صاحب ته چې کیم ده کنه رسول مبارک فرمایي کنه شا چې درې شي نه دي دا وی چې کیم ده ورسیا کوي نه بالکل کنه شا یو هو چې کیم ده کنه پیغه شرمین چې کلا وخت روشي په مخ وی کې کنه شا ورسیا کوي نه په اول وخت کې لري بهتر دي جنو دا چې حاضر شي چې کیم ده کنه نه راوي ورسیا کوي نه چې کیم ده کنه او شدا چې به وداوی چې کیم ده ودا شوی نه وی کنه یا حرفت دا کې سنش ته بشي چې کیم دا کنه بدیش اې دی وجنا دی وی چې بده سره دلیل نیولا دا نه دی صحیح او دا وی چې دا کیما حدیث روغلی دی کنه چې دا دای په دې باب څخه ذکر کوي کنه ادا سے حدیث دی کنه سجنا سب له حاضر دی زره ورو بارا دا نه یو مسله نه سینه شو یو بل د کرشو مر یای کنه شا یو یو کولی شي دا او غیر کولی شي دا چې کیم دا کنه دا نه دا نه کا سره کو کنه شا داره کام سره که اسرولو وا مثلا که را خامه خا پده گنا سب شا سیولو ولا ضروری وا یا قریشی ولا غیر قریشی سره سرانگی چه کم نکنا نکاح کرلا کنا شا یا یو حر الاصل سزا دو کنا داره ده از قریشی من این سره چه کم نکنا سرانگی بیا نکاح کرلا بیا سره کنا شا اچھا جی نسب په لحاظ سره خو یو نه زره یو دی کوا کې په نسب شنشته کنه شه او هو مولا لامرات من الانصار دایره هدیه ابو حذیفه صاحب د سلام په زیوري باندې نیولو کما تبن النبي صلی الله علیه وسلم زیدن لک سرنګ په زیوري باندې نیولو رسول مبارک زید لرا زید تو کنه شه زید ابن حارثه فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها کنه دا رسول مبارک په دیولی باندې نیولو وکان من تبنى رجلا في الجاهليه هو هغه څوک چې بزیول وی ونی ولو یو سړی په جاهلیت سي دعاه الناس الیه ور منسوبونه له دغه ځای خلق دتا نو ویل له متبنا خلق دتا ور منسوبونه چې پرون کی ځای کنا ووارث من میراثه او وړلو له میراث د دراوا اخرج کیم نه کنا وړلا حتى انزل الله تعالی حتى کہ جن نزل کر اللہ پاک لوی دا آیات کچره پلاره پتا نه وی ته چې چار دی دا کنه بیا خو په دین سه مورینه دی او دوستون مې دی کنه شا هو وی دا یا شور را کنه شا یا او دوست کنه شا خدا سے تو یا کنه شا فرد الى ابائهم بیا رد کر شو دا متبنا گول په طرف دی پلاره خپل کنه پلاره دا رد کر شو خلګ پلاره په طرف باندې بل فمن لم يعلم له ابون اغا تک چنو پاتا ہے دے پرا دے فلور کانا مولا و اخن فی الدین وہ ویدائی دوست اوغریر پا دین شگرا دا سے وزن داینه دارا دیسه جه کم دا کنا دارا شده جه وچه دا هند بنت الولید و دا قریشیا و او دا ورته نکاح کړی او دې سلیم تا او سلیم هو قریشی نو جه کم دا کنا دا جه کم دا یو زد کړه شو امر یایو فجاءت سهلة بنت سهيل رغل سهلة بنت سهيل ابن عمرو قرشي بیا عامری دو کنا غاتا کبیلہ قریش دو او پیش وڑا کبیلہ عامر دو کنا دا مې سنه مې جوړې کړې دي بیا دې اورس چې رسول مبارک ته وویلا چې دې سلام ته چې کیم نه کنه تای ورکا کنه شا تای ورکا کنه دې سلام ته بهر حال چې کیم نه کنه پنځه رضاعت یې ورکړ هم سره رضاعت یې کنه پنځه رضاعت خدای وی چې دا د خصوصیاتو خدای وی چې نه لسی دا دا ول وشل کنه بیا ول چې کیم نه کنه دا وشل بس دا دې رضاعت یې شوی بیا کاوځین نه وځي او وځین نه وځي دا کنه شام سوچ مې دا کنه او په دې باندې زنه خلک دلیل نسی چې دا نه بلوغ نه ورسته یا رضا ثابت دی کنه شا بلوغ نه ورسته چې تای نه وری ستری کنه شا په دې سره چې کیم نه حرمت رضا چې کیم نه کنه ثابت دی دا ور کړه خو مې دې چې نه دا چې کیم نه کنه د خصوصیات وی کنه دا د خصوصیات وی دا چې کیم نه کنه بل چې د فردا نه درو په دې نه مې کوله شي نه نه کچره یو ځنکی د سړي نه تای وراو دی یا جلکی د سړي نه تای وراو او حرمت رضا صاحب دیر یو قد وینی میں کلنا دریم سلورم پنزم کل شیز نروی پا دیر سر حرمت رضا چی کم دا کنانا صاحب دیر فذکر الحدیث ذکر کرد و روا صاحب کنا حدیث سر خیرہ پیرا وابي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو مسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زباعه بنت زبير ودخل رسول الله برك زباعه بنت زبير بنده دا د رسول مبارک د تر لیر و دا زبیر د رسول مبارک ترو او دا زبعا بنت زبیر دا د تر لیر شو کنه او قریشیا و کنه سپدې باندې ورته خل کو رسول مبارک فقال لها رسول مبارک دې ته وې چې لعلک عرفت الحج کدای شي چې دوی رضا و نیت ته حج ته کړه قال دې ته چې والله خدای نه زله وړي ولا اجدنی نمی مزدون لرا الا وجعتن منگر بی مورا زخو بی مورا این چه کیم دا زوین چه حاج من نو وکا کانی بی زرخو می غوری کانا شا فقال لها رسول مرک دیتا وی چه حجی حاج من ترورا شا ووش داری تی دا شرط یو شرط ولا گوا شرط دادا چه وقولی دا سویات چه اللهم محلی خدا پاکا زید حلولا ولی دمو چه اصد احرام نزون و بوس زید حلولا ولی دمو کین دی لا حیث حبستنی چې کین دی تری سوره کې مولا را دی بیماری په سبب سره جنې رانه شتلای اغا دی زنه احرام نه زون خلوص نو دا کتاب الحج دا مسله رو شي کنه وکان تحت المقدار ابن الاسود وان وجه کم دلون یه مقدار ابن اسود دی پنه کاخ شو مقدار ابن اسود قریشی نو و دو قریشی آوا کنا صداین نصب یه یونه دا سر کنا ایده وجه نا کفاعت پا نصب شه دانه دا ضروری کنا شب فیده غی احادیث نا چه کم لکن امیدا جواب دا کی کنا ہو چه اصل شه دا کفاعت سنا کنا کفاعت دا ده خدای حق ندا ہو دا ده اولیاء و ده سز حق تا کنا سا خدای حق اغا بنگون بیا نشی خرو پوائی کنا سا چه خدای حق کی کنا لکه مثلا سو یی حرام ده دا د خدای حق ده دا بنګون کډه اره جزا کینا سره کویا کنه دا بنګونه په جزا سره دنه راو کی ځکه دا خدای حق ده بندا حق دار کنه او بیر او دا کفاعت دای دی سده و دی اولیاء حق دا خدای حق نده دای دی بندگون حق بیا که جیر دی خواشا کرده پا خپلا خوشی و پا خپلا رضا بنده پا غیر سیول سے چه کم دا نکاح کرو دی سده یا اولیاء غیر سیول دا پر نکاح کرده بیا پر نکاح کوائی سی چه دی سده رضای و دی اولیاء جزات بی بیا پا غیر سیول سا چه کم دا کنه نکاح کرائی سی دا سده خدای حق نده بنده حق دا کنه ولا حسبها یا دې غیر نسب دې دې وجنه حسب اغه شرافت ته ویل چې په پلاراوي په نکاح کې کیم شرافت موجودی کیم د فخر او خبره موجودی وی کنه د وچات حسب او د وچات خاندان ولاوي اړه نسب دې وجنه په نکاح کول شي او د جمال دې وجنه په نکاح کول شي ول دین هو دې دین دې دې وجنه په نکاح کول شي کنه خو یا وی دین دی وجنه په نکاح کوي یا وی جمال دی وجنه په نکاح کوي یا د نسب دی وجنه یا د مول دی وجنه رسول برکوي چه زه ویان چه مای جمال دا کسا مای مول دا کسا مای نصب دا کسا دین تا کسا کانا شا یعنی دا حدیث سری بیا دین وشالو کانا دین به طرف ترقی بیر کئی فاسفور بذات دین کامیاب شتم پیغی چشتم دی دین بولی پیو منی کامیاب شتم منی چه اسرا نکاح ہو کتا رے وقت یا دا کا بخور دا خرسی لو سینا دیتو کانا دا اصل سے بدعا دو ازور دا کانا خدا غا بد دعا په ځای شي چې کیم دا کنه دا بد دعا نه وي زنه مراده بلکہ ترغیب زنه مرادی کنه شا فذکر بذات دین زور کمی اب کبه غ جستن دی دین باندې هغه سره نه کا هو خدای دې بخور باندې ضرورت کړ کا صبر ترا چې په خاطر نه شګرا شا یا سینا چې دې جمال نه کسه دې مال نه کسه دې نه سب ته کسه و دین ته نه کسه کنه شا وفي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي انصار رضي الله تعالى عنه قال سال صاحب ویلی چه مر رجل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر شو جه کیم لکنه یو سرایم پر رسول مبارک بنده سوچ کا فقال رسول مبارک صحابه کرام تو چه ما تقولون فی هذا تو سوی ایده غی سری پا بریش دولت مان سرایو کنا ایده سری پا بریش تو سوی چه دا سران سرائی دا قال صحابه کرام تو چه کمره خدا خدا سرائی دا پا معاشرہ سے و پا محلی سے و پا کلی سے قارای دی روی ویلی دی دی سهل صاحب چه سم سکت دینا اسی رسول مرل بلاش یوارک فمر رجل من فقراء المسلمین فلیار بنده تیر شو یو سرائی دی فقراء مسلمونینا کنا آغا تیر شو فقال رسول مرک صحابه کرامی تا بیاوی چه ما تا قولون فی حاضر سوی ایتو سیدی سریو بریش قالو صحابه کرامی تا ویل چه کمانه حریون اللہ ینکحا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برک و فرمی ارجحاز خیرنا دا خور غریب سرائی تو دا بہتار دا بہتار دا یا سمرانا بہتار دا من مل الارض مثل هذا د مقدار د غډا کوری د مزکه د مثل د د دولت من سری دا د مثل د دولت من سری کړه ټول مزکه دا کوي کړه د امر کاذر نشته لکه دا یو خړګای غریب سړی کړه